رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وایي چې جبرائیل امین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی او ورته ویې ویل تاسې هغه خلک څنګه ګڼئ چې د بدر په جنګ کې شریک سوي وو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل هغوی د مسلمانانو غوره خلک دي جبرائیل امین ورته وویل همدغه راز هغه ملائک هم په ملائکو کې غوره دي چې د بدر په جنګ کې شریکې سوي وې دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. نن د چهارشنبې ورځ د یو زر څلور سوه څلوېښتم هجري قمري کال د ربیع الثاني د میاشتې دوولسمه نېټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د دسمبر د میاشتې له نولسمې نېټې سره سمون خوري. د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم. په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځو. د ننګرهار ولایت په شیرزادو کې امریکې بمبار یولس تنه عام کلیوال په شهادت ورسول. د کونړ ولایت په اسمار کې درې پوستې فتحه یوولس تن عسکر مړه، وسلې یې ونیول شوې. د فاریاب ولایت په ګرزیوان کې د کمانډو عسکرو مهم قومندان په شمول لس تن عسکر قتل، مهمات یې ونیول شول. د غور ولایت په چارسده کې د اویا کورنیو خلکو له مجاهدینو سره بیعت، همداراز د کونړ ولایت اسمار ولسوالۍ اړوند میږیانو کچ سیمه کې مجاهدینو د مزدور دښمن په پوستو لړزوونکي بریدونه ترسره کړل. له سیمې د ترلاسه شوي راپورونو له مخې دغو بریدونو په ترڅ کې د دښمن درې پوستې په یو مخیز ډول فتحه او یوولس تنه عسکر ووژل شول. همداراز یو زیات شمېر مختلف النوع وسلې او مهمات هم ترې په پوسته کې پاتې شوي او د مجاهدینو لاس ته ورغلل. په نښتو کې دوه تنه مجاهدین هم د شهادت لوړ مقام ته ورسېدل. د فاریاب ولایت د ګرزیوان ولسوالۍ اړوند د بهارک په سیمه کې د یرغلګرو په هوایي ملاتړ مزدور کمانډویانو د مجاهدینو په سنګرونو بریدونه ترسره کړل چې د مجاهدینو له غاښ ماتونکي ځواب سره مخ شول جګړه چې د سهار تر پنځو بجو پورې دوام وکړ په پایله کې لس تنه کمانډو عسکر ځای پر ځای قتل شول چې د مهم کمانډو قومندان عبدالخبیر پنجشیري په شمول د پنځه تنو عسکرو جسدونه یې د جګړې په ډګر پاتې شول او نور په تیښته ولاړل. له دښمن څخه یو ایم فور ټوپک، یو کلاشینکوپ، دوې مخابرې، دوه د شپې دوربینان او ګڼ نور مهمات او مرمۍ د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي. په پېښه کې درې تنه مجاهدین هم زخمیان شوي. په بمبار کې د مجاهدینو قاضي هم شهید کړی هیڅ حقیقت نه لري. همداراز د یاد ولایت د قیصار ولسوالۍ اړوند دارکلیک په سیمه کې بېګا ماخوستن نهه بجې د مزدورې اردو درې تنه عسکر د غلچکي برید په ترڅ کې وویشتل شول او ژوبل شول. د غور ولایت د چارسدې ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون غرمه یوولس بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د ګلخنج په سیمه کې د همدې سیمې خلکو چې د کورنیو شمېر یې اویا ته رسېږي، د مولوي غلام سرور او قومندان یاسین په سرمشرۍ کې د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو سره بیعت او کلک ملاتړ اعلان کړ. مولوي غلام سرور او قومندان یاسین تر دې وړاندې له ګوډاګي ادارې او بلې هېڅ ډلې سره تړاو نه درلود. د دایکندي ولایت د ګیزاب ولسوالۍ اړوند د تمزان په سیمه کې د مزدور دښمن څلور مهمې پوستې فتح شوې. د وروستیو معلومات له مخې په دې جګړه کې د قومندان صفت په ګډون د مزدور دښمن اتلس تنه عسکر ځای پر ځای وژل شوي، یوولس تنه نور ټپیان شوي او نور یې تښتېدلي دي. په جګړه کې د دښمن څخه یوولس عرادې موټر سایکلان، یوه عراده سرپ موټر، دوه میله راکټونه، اته میله کلاشینکوپونه، شپږ سوه د کلاشینکوپ مرمۍ، دوولس پیره د راکټ مرمۍ، څلور بکسونه د ثقیل مرمۍ او ګڼ مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي. په جګړه کې یو تن مجاهد هم سطحي ژوبل شوی دی. له مهمو سیمو د تښتېدنې په لړ کې پرون د مزدور دښمن پولیس د میدان وردګو ولایت چک ولسوالۍ کې د تلاشۍ له دوو پوستو څخه وتښتېدل یادې پوستې چې د خوسا چینې په نامه یادېدلې، د مجاهدینو تر پرله پسې بریدونو وروسته تخلیه شوې او پکې مېشت ګوډاګیان په تېښته وتلي دي. له سیمې د ورکړل شویو راپورونو له مخې د دغو پوستو له فتح کېدو سره خورا زیاته سیمه د مزدور دښمن له وجود څخه پاکه او د مجاهدینو تر حاکمیت لاندې راغله. همداراز د ياد ولايت سيد اباد ولسوالۍ اړوند سره کلا کې په مزدور عسکرو باندې د ځمکنيو ماينونو چاودنه وشوه. د معلومات له مخې دغو دوو تکتيکي چاودنو کې د مزدور دښمن دوه تنه عسکر مړه او دوه تنه نور ژوبل شول. د هلمند ولايت د ګرشک ولسوالۍ اړوند د سيدانو په سيمه کې کندهار ته پر غزيدلي سړک پرون مازدیګر پنځه بجې د مزدور پولیسو په پلې ګزمه وسله وال برید ترسره شو چې په پایله کې مزدور قومندان حضرت او دوه تنه پولیس ځای پر ځای ووژل شول. همداراز له مزدور دښمن څخه یو خفیف او یو موټرسایکل هم د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اړوند د سپین مانده په سیمه کې پرون مازیګر زرغون کنډک ته څېرمه د مزدور دښمن په پلې ګزمه د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه چې له امله یې درې تنه اجیر عسکر ځای پر ځای ووژل شول. یو بل خبر وايي چې د ارغنداب ولسوالۍ اړوند د پودینه سیمې ته ګڼ شمېر سپېشل فورس مزدور عسکر د یرغلګرو د الوتکو په ملتیا په ویګو موټرو کې راغلل. وحشي عسکرو د همدې سیمې په خان محمد کارېز کې د ملکي خلکو دوه کورونه انفجار کړل او په شپه کې له سیمې نه وتښتېدل. د پکتیا ولایت احمد خیل ولسوالۍ اړوند مشکه سیمه کې د کابل رژیم د جاسوسي شبکې په ګوډاګیانو برید ترسره شو د راپورونو له مخې برید داسې مهال ترسره شوی چې مزدور ټوپکیان د تلاشۍ په ځای کې ول چې وروسته په نښته بدل شو دغه نښته کې د دښمن پلډر موټر تخریب شوی د جاسوسي شبکې یو غړی وژل شوی او دوه تنه مزدور پولیس ژوندي نیول شوي دي د نښتې پر مهال یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته رسېدلی تقبله الله تعالی د لغمان ولایت قرغې ولسوالۍ اړوند ګمبیري ډاک سیمه کې د خارجي اشغالګرو په غاټ بیس توغندیز برید وشو. په سیلاب قلي اردو د مجاهدینو لخوا ویشتل شوي توغندي په خپل هدف لګېدلي چې له امله یې دښمن ته زیان اوښتی خو لا تر دې دمه یې دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. د فراه ولایت د مرکز فراه ښار اړوند هوایي اډه کې د یرغلګرو په پټنځای د اسلامي امارت مجاهدینو توغندیز برید وکړ. خبر زیاتوي، توغندي په اډه کې دننه په نښه شوي هدف لګېدلي چې له امله یې دښمن ته زیان اوښتی خو کره شمېره یې نه ده ترلاسه شوې. په یاده اډه هر وخت د مجاهدینو له لوري توغندیز بریدونه کېږي چې یرغلګرو او مزدور عسکرو ته یې تلفات اړولي دي. د غور ولایت مرکز چغچران کې د ولایت دروازې ته څیرمه د مزدور قومندان سخي پر موټر د ماین په مټ چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله موټر تخریب شوی، خو خپله د قومندان د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه دې ترلاسه شوي. وروستی خبر دا چې د بادغیس ولایت د مرکز قلعینو اړوند د ملمنجانو په سیمه کې چې له تیرو څو ورځو راهیسې مزدور دښمن پکې درانه تلفات لیدلي، د دښمن الوتکو بمباري وکړه. په بمبار کې لله الحمد ملکي خلکو او مجاهدینو ته هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. دا چې د مزدور ادارې چارواکو ادعا کړې چې په دې بمبار کې تر شلو زیات مجاهدین شهیدان او زخمیان کړي، موږ یې په کلکه ردوو. لله الحمد په بمبار کې نه مجاهدینو ته کوم زیان اوښتی او نه هم ملکي خلکو ته. دښمن غواړي په دې ډول درواغو خپرولو سره د خلکو ذهنونه په بله کړي او خپل تلفات پټ کړي. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. د اردو، پولیسو او کمانډو په لیکو کې شامله هیوادواله! که غواړې چې تر ټولو افضله غذا وکړې، که غواړې چې په دنیا او اخرت کې بریالی او ستر مقام تر لاسه کړې، که غواړې چې نوم دې د اسلام او وطن په تاریخ کې د قهرمان په عنوان ثبت شي او که غواړې چې د خپل ولس او کورنۍ په زړه کې د ویاړمن غازي په حیث ځای پیدا کړې نو په خپل لاس کې ټوپک دې پر غاصبو امریکایي عسکرو، مشاورینو یا روزونکو ور واړوه، د خپل ټوپک مرمۍ د دې سرسخت کافرانو په سینو کې سړې کړه او دغه ظالم جابران د دوزخ کندې ته ولېږه. په دې یقین ولره چې په دې کارنامه سره جنت ګټلای شې. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمايي، چا چې کافر مړ کړ نو بیا به له دوزخي کافر سره نه یو ځای کېږي، یعنې دغه غازي به جنت ته ځي. د اسلامي امارت پوځي او سیاسي استقرار. اسلامي امارت په پوځي ډګر کې یرغلګر دښمن او کابل رژیم ته ثابته کړې چې که د مجاهدینو پر خلاف هر څومره زور ازمایي او بې رحمي وکړي پای به یې شکست او رسوایي وي. اسلامي امارت د لوی الله جل جلاله په نصرت باور لري او د خپل مجاهد ولس په ملاتړ خپلو جهادي هڅو ته دوام ورکوي. د اسلامي امارت پوځي مبارزه د هېواد له ختیځ څخه تر لوېدیځ او له جنوب څخه تر شمال پورې جاري ده. په افغانستان کې ټول ورونه قومونه د اسلامي امارت د داعیې ملاتړ کوي او د اسلامي امارت تر قیادت لاندې د اشغالګرو او کابل ادارې پر ضد جهاد ته ادامه ورکوي دا چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې ورځ تر بلې مجاهدین پیاوړي کیږي پراخې سیمې یې تر واک لاندې راځي غنیمتونه ترلاسه کوي د اسلامي امارت په ملاتړ پراخې ولسي غونډې دایریږي د ولسي حمایت یوه ستره بېلګه ده. د نړیوالو بې پرې څېړنیزو مرکزونو د احصائیو او د یرغلګرو د اعترافونو پر اساس د افغانستان د مساحت تر نیمایي زیاته برخه د مجاهدینو په واک کې ده او د کابل ښار په شمول په هغو سیمو کې هم چې د مجاهدینو پوره کنترول ورباندې نشته که مجاهدین وغواړي هر وخت او هر ځای پکې عملیات کولای شي. د امارت استازو په بیلا بیلو ناستو او ملاقاتونو کې خپله برحقه داعیه توضیح کړې ده. د سیمې او نړۍ هیوادونو ته یې ډاډ ورکړی چې موږ که په خپله خاوره کې د پردیو شتون نه منو نو نورو ته هم د خطر اراده نه لرو. اسلامي امارت د افغان ولس د رښتیني استازي په توګه د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په موخه د نظامي لارې ترڅنګ د سیاست او دعوت له لارو هم خپله مبارزه جاري ساتلې. د امارت له عمل او څرګندونو څخه ښه ښکاري چې له ټولو ممکنه لارو څخه کوښښ کوي له خپلې خاورې اشغالګر وشړي. او د افغانستان پر پاکه خاوره د میلیونونو شهیدانو د ارمانونو ممثل اسلامي نظام قایم کړي. اسلامي امارت په ډیر تدبیر خو پوره شجاعت سره د یرغلګرو کفارو او د هغوی د غلامانو پر ضد هر اړخیزه مبارزه جاري ساتلې ده. د اسلامي امارت د معتدلې شاملې مبارزې له امله د امارت د حاکمیت او فعالیت ساحه پراخه شوې، د اسلام او هېواد دښمنانو ته ډېر زیات ځاني او مالي زیانونه اوښتي. دښمن د اسلامي امارت د له منځه وړلو او یا حد اقل کمزوري کولو په موخه بې درېغه زور او زر وکارول د اسلامي امارت په خلاف یې له هیڅ ډول وحشت، دهشت او پروپاګند څخه لاس وانه خیست. خو نه یوازې دا چې اسلامي امارت کمزوری نه شو، بلکې تر بل هر وخت په سیاسي، پوځي او مطبوعاتي ډګرونو کې پیاوړی شوی دی. هغوی چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته د ظلم نسبت وکړ هغوی چې په ډیر جرأت یې وویل اعدل یا محمد هغوی چې امیر المؤمنین عثمان رضی الله عنه یې د یوې ظالمانه محاصرې وروسته په شهادت ورساوه هغوی چې علی رضی الله عنه یې کافر وباله هغوی چې ټول صحابه یې کافران وبلل هغوی چې تل د اسلام او اسلامي امت لپاره د شاله خوا گزار ثابت شوی هغوی چې په عراق او شام کې د زرګونو شهیدانو وینې ضایع کړې ل شریعت جغ رادیو اوري الحمد لله الذي تتحير دون إدراك جلاله القلوب والخواطر وتدهش في مبادئ إشراق أنواره الأحداق والنواظر العالم بمكنونات الضمائر المستغني في تدبير مملكته عن المشاور والموازر مقلب القلوب غفار الذنوب وستار العيوب ومفرج الكروب والصلاة على سيد المرسلين وجامع شمل الدين وقاطع دابر الملحدين وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم كثيرا اما بعد محترم اوریدونکو د فتنه ګرو په وړاندې په دې لړۍ کې نن د عبدالرحمن ابن ملجم او برک ابن عبدالله او عمر ابن بکر تمیمی د دې درو کسونو له لورې د حضرت علی رضی الله عنه او معاویه رضی الله عنه او عمرو بن العاص رضی الله عنهم د دوی د شهادت د پلان په برخه خبرې کو کله چې د خوارجو شوکت مات شو کله چې خوارجو شکست وخوړو نو دغه درې خارجیان چې وو دوی په خپل منځ کې مشوره وکوله چې باید موږ د خپلو شهیدانو انتقام واخلو او د دې درو کسانو له شر څخه امت خلاص کړو حافظ ابن کثیر او امام ابن جریر الطبری دوی لیکلي دي چې عبدالرحمن ابن ملجم چې ښایسته سپین رنګه سړی و او تر غوږونو پورې بې څڼې وې، په تندي یې د سجدې نشان و او برک ابن عبدالله التمیمي او عمرو ابن بکر التمیمي چې دا درې واړه په تقوا او په ډېر عبادت مشهور وو د خوارجو په منځ کې، دوی په خپل منځ کې مشوره وکړه چې باید مسلمانان د حضرت علي، حضرت معاویه او حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنهم له شر څخه خلاص کړو او د خپلو شهیدانو انتقام ترې واخلو. عبدالرحمن بن ملجم وویل چې زه زه به د حضرت علي رضی الله عنه کار درته خلاص کړم. برک بن عبدالله وویل چې زما په غاړه معاویه رضی الله عنه شو عمر بن بکر تمیمی وویل چې زما په غاړه عمر بن العاص شو موافقه وشوه او درو واړو په خپل منځ کې مشوره وکړه چې برید به په یوه ورځ کوي د برید دپاره ورځ د رمضان اوولسم وټاکل شو چې د رمضان په اوولسم باندې به موږ تاسې هر یو په خپل خپل هدف باندې برید کوي درې واړه لاړل برک ابن عبدالله او عمر ابن بکر چې و دا دوه شام ته لاړل مصر ته لاړل او دغه عبدالرحمن ابن ملجم چې و دا په کوفه کې پاتې شو عبدالرحمن ابن ملجم کوفې ته روغله او د کوفې په جامع جماعت کې د عبادت په پلمه واړول او خپل راز یې هیڅ چاته څرګند نه کړ په کلي کې یوه ښځه وه د قطام ابن شحنه په نوم چې هغه ډېره ښایسته وه کله چې عبدالرحمن ابن ملجم هغه ښځه ولیده او نو په هغې عاشق شو او خپل هدف ترې هیر شو د هغې په عشق کې ډېر ډوب شو بالاخره هغې ته د نکاح پیغام ورولېږلو اغیقطام ابن شحنه د پیغام نکاح قبلولو د پاره شرط ولګولو شرط دا و چې د دې خزه یو ورور خارجي او او یو پلار خارجي او هغه دواړه حضرت علي رضی الله عنه وجلی او نو دې ښځې وویل چې که چېرته دې دی علي رضی الله عنه ووژني نو دی به نکاح ورسره وکړي ابن ملجم خپل حال ویته ویل او ډاډ ویر کړو او ویته ویل چې د همدې هدف د پوره دی روغلی ده او د همدې هدف د پاره ډېر ستړیاوې ګللې دي ابن ملجم دغه راز دی یو بل کس را چې شبیب ابن نجد الحروري الاشجعي په نوم هغې سره هم شریک کړو او هغه ته یې وویل چې ایا ته غواړې چې د دنیا او آخرت شرف درته حاصل شي د علی رضی الله عنه وجل شبیب خارجي ورته وویل چې څنګه به ته په هغې قادر شې ابن ملجم ته وویل چې زه د جماعت په یو کونج کې ورته پټېږم او که پرې قادر شم نو د دنیا او آخرت کامیابي به ترلاسه کړم که شهید شم نو هغه څه چې د الله تعالی سره دی هغه غوره دی د دنیا څخه شبیبی ته ووې چې حضرت علی رضی الله عنه په اسلام کې سابقه لري او د رسول الله صلی الله علیه وسلم قریب ده رشته دار ده نو زما سینه د هغه وژلو ته نه خلاصیږي یعنی زما عقیده د هغه وژلو ته نه جوړیږي خو چونکې ابن ملجم چالاک وو او شبیب یې په مزخرفو دلایلو وغولاوه او د ځان سره په دې کار کې شریک کړو ابن ملجم په حضرت علی رضی الله عنه حمله وکړه او هغه سخ او هغه رضی الله عنه سخ ټپی شو شبیب په عین حال کې د یو کس له خوا ووژل شو او ابن ملجم چې هغه ژوندی ونیول شو ابن ملجم د حضرت علی رضی الله عنه په وړاندې ودرول شو او هغه پښتنه تر وکړه چې ولې د الله دښمنه ستا سره خو مو احسان وکړو ته مې خوشې کړې آزاد مې کړې ابن ملجم چې و دا یو ور مخکې هم د خوارجو سره په جګړه کې علي رضی الله عنه دای معاف کړی و ابن ملجم ته ویل چې څلوې خورز می الله تعالی ته زارې کولې څلوې خورز می الله تعالی ته زارې کولې چې ما په دې توره هغه کس اوجني چې تا ته ډیر ناخوخوي هدف یې دا و چې ته مې په دې توره ووالې نو ته الله ته ډېر ناخوښه یې. حضرت علي رضي الله عنه ورته وویل چې ستا دا دعا قبوله شوې ده او ته به په خپله په دې توره وژل کېږې او بیا وروسته دی په خپله په خپله توره ووژلی شو. البدایه والنهایه، بتصرف، جلد اووم، صفحه پنځه سوه درې څلوېښتمه، تاریخ الطبري، بتصرف، جلد پنځم، صفحه یو سل درې څلوېښتمه، دغه بدايه و نهايه او تاريخ الطبري دا قصه په تفصيل سره ذکر کړي دو مو تاسو ته لانډه روخسته د خوارجو د پورتني تفصيل څخه زما هدف څه و تاسو ته د خوارجو دا پورتنی تفصيل ولې ما بیان کړو ددین هدف داده چې د اوسنیو خوارجو او د دوی د نیکونو تر منځ کامل تشابه وجود لري چې تاسې د هغه پخوانیو خوارجو صفات، عادتونه، د هغوی کردار وګورئ او ویې وینئ او د اوسنیو خوارجو کردار وګورئ او بیا یې سره مقایسه کړئ تاسو ته به معلومه شي چې کوم فرق نه وو. د پخوانیو خوارجو کوم کردار چی کتابونو د اسلام تاریخ لیکلی دی هغه بعینه په دی اوسنیو خوارجو د تطبیق وړ ده هغوی حضرت علی رضی الله علی کرم الله وجهه په وجلو کې د لوړو مناقبو هغه انسان هغه حضرت علی رضی الله عنه چې هغه د لوړو مناقب او فضایل خوند وو د هغه په وجلو کې دوی الله ته نزدېکت غوښتو دوی هغه په دې خاطر وژلو چې الله ته په دې سره تقرب حاصل کړي. اوسنۍ خوارج هم همداسې دي. د هغو مجاهدینو په وژلو الله ته تقرب طلب کوي چې صلیبیانې صلیبیانو د هغوی د وژلو لپاره میلیونونه ډالر مصرف کړل. هلته هم دوی صحابه کرام مرتد بلل، علي رضی الله عنه یې مرتد باله، اوسني خوارج هم د دوی نه ماسوا ټول امت کافر بولي. چې دا به ان شاء الله وروستنۍ لړۍ کې د دې لړۍ په نورو برخو کې به ان شاء الله دا خبره موږ تاسو ته ثابته کو ورسته خبره ده چې د خوارجو په وژنه ولې دومره ټینګار مخکې مو په نبوي صلی الله علیه وسلم ارشاداتو کې ذکر کړل چې دوی باید د عادیانو په څیر وژل شي ځکه په اسلام کې خوارج یوازینۍ ډله ده چې دوی د خپل بدعت او ګمراهۍ خپل بدعت او ګمراهي د ټوپک او تورې په زور په نورو منل غواړي. په اسلام کې نورې څومره مبتدعه ډلې چې دي څومره د اسلام څخه منحرفې ډلې چې دي د هغوی بدعت تورې او ټوپک ته نه ده راغلی ولې خوارج دا خپله عقیده د خپل بدعي فکر د خپل ګمراه فکر په نور امت باندې د تورې او د ټوپک په زور منل غواړي. او بل دا چې کفار مسلمان د خپلو مادي ګټو په خاطر وژني کفار چې څومره جنگونه کفارو د مسلمانانو سره کړي دي ډیر کم دي عقیدې له مخې دي نور اکثره دي مادي ګټو په خاطر دي او دوی د خپل پرمختګ په وړاندې خنډ بولي خو خوارج مسلمانان د یوې ایډیالوژۍ او عقیدې له مخې وژني او دا کار د ځان دپاره لوی سعادت هم بولي د مسلمان وژل جهاد بولي د مسلمان وژل د ځان دپاره لوی د اجر سبب بولي د دې وجې نه نبي کريم صلی الله عليه وسلم فرمايلي دي چې تاسو دوی د عاديانو په څېر ووژنئ يعنې د دوی بنياد کشي وکړئ بنياد يعنې بنياد يې وباسئ د دې خلکو همدا دليل ده چې د دوی په وژنه دومره ټینګار شوی دی تاسې دا اوسنۍ فجایع دا اوسنی جنایات د دې خوارجو وګورئ چې فروعي اختلافي مسایل دي چې هغه میلاد النبی صلی الله علیه وسلم مسله ده چې په هغه کې د امت د علماو اختلاف شته دی وجود لري خو دغه اختلاف تر دې حد نه دی چې دا د انفجار او انفجار او انتحار او د بم په په خوله د خبرې وکړل شي نو د موږ د لړۍ دغه برخه د همدې ځای پورې وه په راتلونکي کې برخه کې به ان شاء الله د داعش د تشکیلاتو په اړه خبرې کوو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته